ریاض الصالحین یو لسم باب باب فی المجاهده او حدیث نمبر 55 میں نه شروع کړي اول احادیث نمخ کې آیاتونه د قران کریم وروړي والذین جادوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین آ کسان چې کوشش کوي زمونږ په دین کې نو خامخا توفیق به ورکو موږ دی ته د خپل لارو د خپل لارو توفیق به ولور کوما ها جهاد د نفس سره کوي د خواهشاتو سره کوي د شیطان سره کوي د پاره د طلب کولو د رضا چې زمنګ رب زمنګ نه رضا شي او طلب کولو دا غسي دین دارنګي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کوا د خپل رب تر دې چې راشي تا ته مرګ یقین مرګ یقیني شی دی دا کافر منی چې مرګ راځي پوش دې نه چا انکار نه کړي اگر چې انکار کوي د قیامت نه خود مرګ نه څوک انکار نه کوي دا کافر منی چې مرګ راځي نه نږدې کیږي ما ته یو بندا په یو شي سره چې زه چې خوخی الی ما ته مینه کوي الی ما سره دا سنا چې ما فرض کړی علی پاغه باندې پوه چې کم سیز ما پاغه باندې فرض کړی دی یعنی دا کارون نزیات ها ما تا زما بندا په بل سن نشي نږدې کېده کم کارونه چې ما پاغه باندې فرض کړی دي